هغه چې کوم ده کنه لعان سزه مړه چې کوم ده لعان سره کړو بیا دغه سزه و د مړه په منځ کې تفریق نو سره وروستله دا غا چې کوم ده کنه بیا سره یې سدل کنه تفریق یې نو وروستله بیا په دغه چې د سعید ابن جبیر صاحب د عبد الله ابن عمر نه پښتنه وکړه چې سزه و د مړه په منځ کې لعان ته وشي د حکم ده کنه د بل منځ تفریق وروستل شي کنه وشي وروستله بیا دینا ورسی عاصم تر غلا او کنا چې تر رسول مبارک نه دا پښتنه او کده چې پښتنه او کړه رسول مبارک پښه سپکړو لو کنا بیا دا خپل ورغلو رسول مبارک رسول مبارک نه پښتنه او کړه رسول مبارک ته ویل چې تو ته د شذ ببریشه حکم ان نزل شو دا چا د لعان ولا حکم نه منډ شذارو ولا کله چې شذارو وستا هیدین اورس کیا د ایدوی سره لعان سره وکړه رسول مبارک نصیحت هو ته وکړو کنا دوی سره تا کنه چې کیم یو مثلا خدای ور سیدا چې یو په توزیو شو خامه خدر وغزین لا کنه وې دی وجنه چې کیم یو تو با چې کیم نه کنه هغه د اوبسی چې کیم در وغزین وې دا دو درې ولا رسول برک دا وې تاول خو یوا زون در وغزین نه ګرځاول د چې کله لعان شو بیا د لعان نه ورست رسول برک دی بل منشه تفریق کرو واستلو کنه دې سره جدا کړ کنه شا او تعلقینا د هوور کړی خیر قال اد سعید ابن جبیر ویلی دی چه قلت لی ابن عمر موویل عبدالله ابن عمر صاحب تا چه دی بریشه تو متجوب رو که چه رجلون قذفا امرأته یو سړی ده چې هغه تهمت لګوله د پښدا خپل باندې به چې کله تهمت یو لګولو دین اورس کې دی له عام سره وکړلو اې دې څه حکم ده دا ګار سره یې سېری کنه سره یې سېری ففرق بینهما بیا تفرقار وست رسول برک بلمان زده ایدوی سرش قال ایوب دا حدیث سوچ کئی کنا ده سعید ابن جبیر نه دا حدیث چار نکل کرده ایوب نکل کرده ایوب دې دې پر نقل کړه د یتای نه خبره د ایوب په ول شنشتا غشتا بشه ها امه هر کیسه شتا بشه د ایوب په دې رواج امه هر کیسه نه بشه ولا کنه په دې شه ایسو ده سعید ابن جبیر نه لکه سرنگ ایوبر نکل کرده ده آرنگ عمر ابن دینار یاوی نر نکل کرده کنه ده دوا سره که عمر ابن دینار ده که ایوب ده ده ده سعید ابن جبیر شگردون دی کنه ده دوا سره عمر ابن دینار یار نکل کوي ایوب یار نکل کوي خدای ایوب په ول شه ده مہر و ده مول ذکر نشتا کشتابش عمر ابن دینار یې نکل کوي ده په ول شه ده مول و ده مہر ذکر یادا کنه شا نو بیره بیا دا ایوب یی چه مخو ده مولو ده مهر ذکر نده کرا و عمر بن دینار القوابل چه مو پا حدیث شیو دا سه شایده چه آتا نر نکل کبه مو پول شستا چه مار بدلا لکیم کسی هم قال ایوب اذا ایوب بلی دی چه فقال لی عمر بن دینار مو تا عمر بن دینار ویل گنای ده بل ملگری میں چه ان فی الحدیث شیئن پا دی حدیث شیو دا سه شایده عبدالله ابن عمر صاحب تا ورجه کوئی شا قال زمیر عمر غا سعید ابن جبیر تا ورجه کوئی شا قال زمیر عمر ابن جنار تا ورجه کوئی شا گانا چه کیم یو روی تا ورجه کوئی خو غیر عبدالله ابن عمر تا ورجه قال عبدالله ابن عمر صاحب ویلی دی چه کلا رسول مبرک ایده ایدوی سر کلمان سے تفریق رو وستلو یا قال الرجل ایده میڑوی تا اویل دا سرائی سو کنا ایده وی تا اویل چه دوستا دی خدای میزه کلمان سے تفریق رو وستو سر جدا شوی بجا مهر می ورکړه او په مده ته شي کنه شا قال الرجل اذا سريبه تول مالي انا مالي ايذهب مالي ايا لولو انا مولم مولم لولو ختم شو قال اذا عبد الله ابن عمر سے ویلی دی عبد الله ابن عمر سے چه قیلا وتاول شول اذا سريده ده رسول مبارک ده طرفنا چه لا مال لك نشتا مولتو کنا مهر صدا تو تنو واپس کی دیو بیا په دې باندې اتفاق ده چې قضی امام حاکم او داوی ته ویایي کنه دا ته کوي ته کوچ ان احدکما کاذب دو سره فرشتین نه شي کېدای کنه ان احدکما کاذب فهل منکما تائب دا سوال وي ته کو دا نصيحت وي چې کیم نه کنه وي ته کو په دې باندې ټول اتفاق فرمتا په دې خبره دو چې دا ویل عن مخشه ته کو کورت ته وي ته کو کنه وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عمرو بن دينار وینا سفيان بن عيينه ده عمرو بن دينار نه نقل کوي سوچ کوي کنه عمرو بن دينار ویلي دي چې سمعت سعيد بن جبير مار ویلي دي سعيد بن جبير رضي الله تعالى رحمه الله قال سعيد بن جبير ویلي دي چې سالت ابن عمر مو پښتنه وکړه د عبد الله بن عمر صاحب نه علي مطلع نه بیا چې کله دا خبره رسول مبارک ته وکړله دې نه ورسې یې دغه مړې وویل چې مالي مول دې مولړو قال رسول مبارک ته فرمایي چې لا مال لك نشته مول دې ته مہر ته نه واپس کړي ان کوم ته صدق ته علیها کجره وي ته چې رښتیا دې ورولې په دې باندې فهوا بیا مول دې ته لړو به ما په بدل له هغه شي چې استحللت من فرجها چې حلال ګرځول ته د فرج دې نه سمره دخول کړه دا سره وین کون تا کذبت علیها که چه رویتو چه در ویغ دیور ترلی پده بنده فضا کا اب عزو لکا بیدا مل ملاو دل خود دیر باید دی چه کیم نکن ایتونا چه دا تو تا مثلا ملاو شده خو خدا رای تا ملاوی دی قال سفیان سفیان سے ویلی دی چه حفظتو من عمرنا حفظتو من عمرنا مو یو ده کرده ده حدیث ده عمر ابن دینار نا عمر ابن دینار چه کیم نکن دا متداز بیان کرده وقال ورسول مبارک داوی ته ویلی چې الله يعلم ان احدكم كاذب فهل منكم تائب ثلاث مرات نه نه درې ور داوی ته ویلی قال سفيان سفيان وی چې حفظته من عمرنا او موږ دې کړل د حدیث د عمر نه او د ایوب نه داس کما اخبرتو کله کسره چې خبر درکو مو ته چې کیندا کرا پدې باندې غاټه وی کړم اې دغه عبد الله ته وی چې ابی علی ابن عبدالله تا ویئی چه دا موچه سرگه تو دا خبر کو بنده در کو سفیان ابن وحیراوی تا ویئی ده عمر ابن دینار لما دا غا سر ودلا دا و ده ایوب نما چه کم دا کنا دا غا سر ودلا دا باب تفریق بین المتلاعینین تفریق وصل پر مانز متلاعینین ایسے کنا بار حل لا تفریق وی چه کم دا کنا قضیو رو ولی کنا خفل نسر جو دا کدی قضیو دا تفریق رو ولی وبه قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اخبره عبد الله بن عمر صاحب خبر ورکړه دا کنه هو ادغه نافع صاحب تا پدې کې څه باندې چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرق بین رجل و امراته قذفها دا څه څه چې وشتلی وای دې سړی په تهمت ته زریب نه دې سزا لاره و احلفها او دارنګ لعان قسم کړو قسم کړو رسول مبارک په دې باندې سمنه لعان دې کیم دا کنه په دې باندې کړو کنه لعان یې باندې کړو دې نورسته رسول مبارک دې بل منسه د فرقار وسلیو و بي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبر نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا على النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامراته من الانصار وفرق بينهما او بیا سلور شهیدون یې نور واستل دې دې وجنه دې سره دې مړل عام سره وکړلو بیا خلی دې نفس له عام دې وجنه دا ولد سره کنه دې نسب دې دې مړنا دې پلورنا نه نفي کېږي کنه بلکې دا په دې پر شخص ته کنه صدا نسب البته کچر صراحتن نفی وکړه کنه دې ولد لعان یا وکړو په دې لعان صراحتن نفی وکړه چې دا دې مو بچای نه دا کنه صاحب دا نه دا مناسبه دا مو بچای نه دا بیا ایس چې کیم ده کنه ایده بچی نه سب ده غیب لور نه کاټ شو دا ملحق ګرځي په چا پره په دغه مېر پر ایده ته ابن الملاعنا ویل شي کنه شام او دا مېر یې کمړا شو دای میرو سړی چې دغه مېر نه او کدای مټ شو د مېر چې کیم ده کنه دا دنه میرو سړی شي کنه خو به هر حال له نسب تعلق یې زمیر سره اولاد پلور نه کاټ شو خو ولې چې سره حتن نفي کړی وی کنه یلحق الولد بالملاعنه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامراته فانتف من ولدها يمنتفق رسول برك ولد دي دي سرينا ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة باب قول الامام اللهم بينا دا قول الامام ودا قول القاضي اللهم بينا دا چې کله مثلا د سده و د میړه پر منځ لعان وکړو که نه لعان بیا د نه ورځ یې پر منځ یو تفریقار و د سده په خپل لیار سي سړی په خپل لیار سي بیا د نه ورځ کې داغه د وکړل چې اللهم بین خدا پاک دا حقیقت مشته و زه کې کنا چې داغه نقصان پکې یو شدا کنه د سړی دروي په باندې ویلې دی په سده باندې سزا نه ده تهمتی او که د سزا درویغ ولی دی تهمتی دو چه کم ده کنا او یقین دا کنه دو در وقت دینی دا خدا پا کدا حقیقت مشتا وضح که و دی حقیقت وضح کول داری چه باز پا دیزن کیسی چه کم دا کنه چه کلا وشی علامه پشه موجودی بی کنه علامه کلا کلا دی غیب ایڑا دی غیب لور علامه پشه موجودی بی کنه بیا خو خلق که چه سرای دا بچای دا آسه بدر ویغا پا دی صدای تحمت لگا ولا و دینه اصدای تحمت نخلوص شد او کغا لعانی اکرلا خلقا تحمت نسنه سخلوص شولا او کچره د تنوی ورسی بل چتا ورسی خسی وی کنه جا کیم سرای تهمت کړه یی دا ورسی خوی کنه دا نه بیا دا میړه صدا کنه دا خلق به رشتینه به دې چیرې دا فکر تهمت په لګا ولا دا په ځای په لګا ولا دا کنه دا نه یو خو خلاص شي کنه په دې دوی شه دا بیا قاضی او امام بلعان نورس کې دا سوال وکړو اللهم بینا وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال عبد الله بن عباس ویلی چې ذکر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تذکرہ وشو د متلاعنان پر ذکی د رسول مبارک دوی متلاعنان باندې تذکرہ او په دې باندې خالق سره راغدل رسول مبارک په مجلس شه فقال عاصم ابن علی فی ذالک قولا بیا وکړو لو عاصم ابن علی په دې سه قولا یو داسې متکبرانه قول سو کنه په دې نه تر شوی و دا یو تکبر او قول یو وکړو لو یدنا قول ولا ثم انصرف ايدنا ورس يا رغلو كيرتا فاتاه رجل من قومه رغلو دتا يو سرائی دي قوم دي دنا دا سرائی سيكتا اعوي مر عجلاني دا چه عدد زيمو يدلير پو دوا يدور را پو دوا آوه ترغلو فذکر له بیا ذکر کلای غی سری له ویل عاصم ته دا خبره چې انه هو جدا مع امراته رجلا چې دنی ولدا سره له سره خبره سړای فقال عاصم عاصم په مخ ویل چې مبتوری تو به هاذ الامر نه نشو گرفتار کړل په دې امر باندې الا لقولی مگر دی واجه دی غی بس کولا خپل لا خلینا می غلطه خبره وتلی و ایده وجه نه خدای پاک دا امتحان په مو باندې رو وستو کنه فذهبا به الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یبتل یوکل په دې سری باندې رسول مبارک دا فاخبره بیا خبر یې ورکړل رسول مبارک دا بل لري پیغه بد قری باندې وجد علیه امراته جنی ولی او په کیمه بد قری باندې هغه صدا خپل کنا او خراب ولدا وکانه ذلک الرجل ودا سړای دا مړه مصفرنا زیاد زیاد رنگ ولا قلیل اللحم دنګر کوله الکه غشولو چه شبیه و ده اغی سری سرا ذکرا زوجها چه ذکر کرو میڑه ده ده ده انه وجد عندها چه ده نیولا ده ده سرائی پر نزدیکی ده ده یقین سری متعلق میڑه ویلی چه ده میده سرا نیولا ده مندلا میده اغی سری ده قدرتی ورسیخ و کنا نو بیره فلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه رسول الله بركل منزل يدوي سره شيء کنا خو به هر حال لري پاته ولا کې د خدای پاک بیان وته او کړ چې سړی د ورتی خدا مره چې د مډې رښتې نه و د سزا سو غنا دا در ورزین یو غنا فقال ابن عباس فقال رجل لابن عباس او ویل یو سړی عبد الله ابن عباس صاحب دا دا سړی د دې ترل ځای او عبد الله ابن شداد نه مدو اې دې عبد الله ابن عباس صاحب د ول په مجلس هي یلتی نا دا هغه شدا وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله برکه دی بری شویلی چې لو رجمت احدا بغیر بینه الا رجمت هذه دا هغه شدا فقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی چې لا لا لا لا دا هغه شدا نه وا دا چې رسول الله برکه داس ویلی دی چې لو رجمت احدا بغیر بینه الا رجمت هذه دا شدا سدو تلک امراتون دا یو بل شدا دکان سوز رسوا چه واجه ظاهر اولا وی دی زنا فی الاسلام پی اسلام شیننا مسلمان آو پی اسلام شیننا وی دی چه کم دا کنا زنا داوا ظاهر اولا کنا داوا کرلا دا بلا خداوا کنا داینه ایده ده حدیث شریف نه کنا دار ملی مشولا چه امام و قضیر جه کم دا کنا دا تکا کو چه اللهم بینا ایده تکیول چه دی دا مستحب دی کنا شا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها دا یوا شده سدو کنه چه تا دری کلو کینا ورکل شی دری کلو کینا بیا دینا ورسی حکم داده چه دا دی اولینی مرتا یا ننراو کیدی کنه او کلاوی تراو کیدی زنا خلق داسی چه ولوی تراو کیدی چه دویم مرد سرا نکاح کو خالی چه نکاح کو دویم مرد سرا سعید ابن مسیب رحمه الله دا سوی چه خلی چه دویم میڑ سر نکاح وکو باز بید اولینی میڑ سر اوز چه نکاح ور سر وکو نرا جماع کسری یو سر کنی یو سر کری خو چه نکاح وکو ور سر بیا طلوق ور کو کنا بیا عدد تیر کو بیا دا اولینی میڑ تس شای شلا حلولا شلا بیتا او دلیل لکران شریف پا آیات من رسی کران شریف شا اللہ خاک فرمائی فَإِن طَلَّقَهَا مِن بَعْدُ فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غیره حتی تنکح زوجن غیره حتی که چه نکاح ہو کو دو جه کیونو ده بل مر سره کنه نکاح ذکر ده خلی کنه ایده وجه نوی چه بل مر سره خلی چه نکاح ہو کو آغا که جمانی یو سره کریه چه تلوک پیر کو کنه باز ده اول مر تا جه کیم ده کنه اغو ده او پا دیده شکر سیا ده میر مذہب دادا کنه بلکه جمهور چه کیم ده کنه پا دیو بنده دی چه د اولینی میر ته ولی را وکیدی چه کلا د دویم میر سره نکاح وکو و آغا جماع ور سره وکو نکاح یا وکو و جماع ور سره وکو جماع ضروری ده جماع بایره که کم ده کنه ده نرا وکیشی و البته جماع شه به انزال نده ضروری انزال یک سواری که نیوی سوا خو خلی که دخول وشی جماع ور سره وکو دخول وشی توارید خوشویر وشی باس که کم ده کنه د اولی اس چې طلاق ورکو د اولی نه مړ ته بیا راوځو کنه شم او چې جما ور سره او نه انزال نه ضروری کنه میر دلیل نه په دې حدیث باندې نه څه کفي کوي دا وابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وروا صاحب ده حديثنا كركي ده حضرت عائشة وارنا كركي ده رسول مبارك ندا يو سند شو بل سند يكسا فتزوجت آخر بیا نکاح کرلو ایده سده آخر ده بل میڑ سر جاغ عبدالرحمن ابن زبیر و کنا ده ایده سر نکاح کرلو بیا جیغ سر نکاح کرلو دا سپیرا خوندوار نو آغا کنا شایغ جماع نشو کرائی سو عذر ده وجنا جماع ده ده سر نشو کرائی کنا بیا دین اورت فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شد رغل رسول مبرکتا فذکرت ادې سره رسول مبارک ته دا ذکر وکړو چې انه لا یاتیها چې دای نه ورځي می دې ته باندې جما نکو دې دې سره کنه وانه ليس ما هو دا سړی ته نشته دې سره الا مثل حدبتنا مگر په مثل لدیغه چې کیم نه کنه دا راځي کیم نه کنه زندي دې غاسوی یا دا لمنه چې کیم نه کنه لکه دا غلامنه سوی کنا بس دې غونډه شای دا ور سره چې استرخاد او پښه و انتشار نه پښه دی می کنا مطلب دا نه چې دغه سرینه چې زه کیم نه کنا خلاص شو دی اول ته و پات شو مطلب یې دا و کنا فقال رسول برکت او فرمیل چې لا نه نه نه دی اول ته چیرې یا نه و پات کدای شي کنا خلیل نه کا هدی دویم سره کړه دا دویم جما هونه در سره کړی دا چیرې دا اول ته و پات کدای شي لا حتی تذوقی عسیلته حتی که چه وسا که تا گیبان گای ده ده و یذوقا عسیلته که وسا که دای گیبان گای ده تو کنا چه دا گیبان گی مثلا سکلی نوی کنا دا سه چه کم ده کنا تا نراو که ده چه کم ده ده اولی نیتا دا دوام جمع در سرکو گیبان گای و سر سکی دا یعنی دا حدیث ده کنا پده بنده میشتی کم ده کنا دلیل نصیب چه بهر حال چه کم ده کنا جمع ضروری ده ده جمع بهره چه کم ده کنا ده اولینی مرده نرو کردی البته انزال نده ضروری ذکر جه بده حدیث شریف چه گیبین نده ذکر کرده گیبانگاه ذکر کرده و گیبانگاه خریب است که دخول و چی کنا انزال کنه دی سوا گیبانگاه سره وسا کلو کنا واچه انزال و جا و گیبین شو بیا کنا ویلی کنا آنه ده ضروری خلی گیبانگاه ضروری ده تذخیر ذکر کرده او په احناف باندې کسه یا دا یو مشهور اعتراض شي کنه چې خدا خبره واحد ده بیا به خبره واحد سره هو زیادت په کتاب الله باندې نه درو کنه تقید د کتاب الله درو او زیادت په کتاب الله باندې نه درو کتاب الله چې خدای پاک فرمایي چې حتا تن کې حذا او جن غیر عادی نه کا ذکر شو دا جمال نو ذکر شوی بیا دې خبره واحد دی وجه نه سره کې په کتاب الله باندې زیادت کې چې نه کا خوا کو جما وا کو کنه صدا و زیادت په ورو کړو کنه بیا یې د پرا جواب دا یو جواب خدا شو دا چې اصل سے دا جماع د قرآن شریف نه ثابت دی ځکه چې په قرآن شریف سے نکاح ذکر شو دا کنده ذکر شو او نکاح دا عقد تاویل شي نکاح وط یو جماع تاویل شي و ده اخنا وی بنر ذکی بنده ده نکاح تکا پا ده غوط چه سه حقیقت تکا نشا اغا عقل یه مجزی مرادو و ده غوط چه چه دو ده حقیقی مرادو ایده وجنا دی حقیقی ولی پلی حد سر ایده غیر قرآن شریف آیات نا جمع خلر ولی میری حتی تن که ها زوجن غیره کنا حتی که چه دو جمعو کو دی بل میڑ سر کنا دا مانا ایده جدا و آیات سنا کنا پدا خسر خود تکیل دی مطلق دی کتاب اللہ اندر غلا بلکه بده نزیادت په کتاب الله باندې وکړه دا بلکه دا یاد څنګه کنه دا هو دې هغه ظاهر دې کتاب الله دې پر مؤید نه کنه ظاهر دې کتاب الله دا چه نکاح تو منا جماع چه اوکو داوا دا زی چه جماع چه اوکو کنا نردا ده اغا ده پر معید دا دانا مثلا چه پیشه تکید یرو وستلا دا کنا یو جواب دا شوا دویم جواب دا شوا دا هي مزاف وی چې دا حدیث نه کنه دا خبره واحد نه ده بلکې دا خبره مشهور ده اته سره تلقی او مد بالقبول کړی دو ودا د ډېر صحابه کرام نه دا نقل شو دا کنه دی وجه نه خلک وی چې دا حد ته وتر تر رسیدلا دا کنه په اعتبار د معنی سره د حکم د بیان نه پوته دی زنا سزا خدا ستا چې د هغه د عدد حکم نه دا بیان شوا رسول برکت وای چې کی مشه زونه دي چې د هغه د عدد حکم نه دا بیان شوا بیا ابو ابن کاس صاحب ته ویل چې یو ها ولا سزا چې حیز روړ وته خری نه وي دا مخ آیات خدا کی چې ول مطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروئنا دا وای حیزینه دی ته هرینه دی او حیزینه او ته هرینه خو پیغه شدایت خور دریمی واچستنو نه د حمله اجلهن اغا نټا د عدت ته دی اپ دې سره د لري ان یزعن حملهن چې دی وضع کو د حمله خپل کنه د وضع د حمل کو په وضع د حمل سره چې کیم دا کنه دی عدت ته ریش دا مسله سره کنه دا اتفاقی مسله ده بالکل چې کیم دا کنه د ټول امت بل منځ دا اتفاقی مسله ده چې د حمل عدت په سره تیر دی په وضع د حمل سره تیر دی حمل شته چې مړ تعلق ورکو یا مړ زنه مړ شي کنه او حامله وي اې عادت او زه د حمل سره درې دي کبه چا دې یو ورځ نه ورته او شا په مخ عادت تیر ده کنه بل مړ سره نکاح تر و ده کنه او کبه چا مثلا د شپې او مې احسن نه ورته او شو چې کیم ده کنه هغه وخت ته انتظار شي کنه سه پر چې وځه د حمل نه وکړي یا نه عادت نه وځه د حمل سره دې عادت تیر شي دا ټول مت اتفاقی مسله البته یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یا عبد الله بن عباس صاحب کنه او کانا وزن حمل ده یو دوی میخت نا ورس کیا شی زر کی شی او که کم ده سلویر میخت نا سر ده دا ورس کیا تیره دی کانا شا پا دید ویسی چه کم یو ابعاد وی کانا پیغ سرائی عیدت تیره دی کانا که سلویر میخت نا سر ده پا دید بنده دیره من ده تیره دی پا وزن حمل بنده کم وقت تیره دی کانا بیا سلویر میخت نا سر ده تیره دی یا ودرائی حیزینا تیره دی او کچره مثلا بیا په دغه وزن حمل باندې ډیر وخت لري او ضروري مې اختلاف لري کام وخت وی کنه بیا باغه وځه د حمل سره وعدت تیرش دا د هر تلی سره و د عبد الله ابن عباس سره برای دا و خو په اخر شی عبد الله ابن عباس سره بیا د نه رجوع کړی دو کنه د نه جمهور د امت تکیم کول لا کنه هغه ته رجوع کړی دو یو د هر تلی سره برای مو دو د را ټول مسله باندې د شراب وځه د حمل سره د غیادت دا تیرې دي کنه سم اچھا جی وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعه توفی عنها وفات کل شو ده خون عنها ده دنا وحیا حبلا و دو حمله وکنه بیا چه کلا وزا ده حمل یو کلا سوچ کئی چه کلا وزا ده حمل یو شوا فخطبها ابو السنابل ابن بعکک بیا پیغام ده نکاح ویر کرلو ایده سو بیعیتا ابو السنابل ابن بعکک ایده وجه کم نکنه پیغام ده نکاح ویر کرلو فابت انتن که حهو بیا انکار وکړلو اده غیر سو بیعه اده نه چې نکاح وکړو اده سره کنه انکار یې وکړو بیا چې کله انکار اصل چې دا څنګه نه ساتي دا سو بیعه چې کله ودا به حمل وکړلا اده نه ورسته چې کیم د دوه کسونه دته پیغام د نکاح ورکړو یو اده ابو سنابل پیغام د نکاح ورکړو او بل یو بل و ابو معشر نامه د کسنو میو کنه اغا پیغام د نکاح ورکړو و دا ابو سنابل ناسو چه بڑاو و اول سرائی چه کیمو کنا آغا زون و و ایده خیال لاو چه دا زون پی غم ده نکاح می قبیل کلا کنا دا بڑاو لنا بیا ده بڑا نا انکار اکرلو کنا شا ده ابو سنابل نا انکار اکرلو بیا ده نا ورسی ابو سنابل اولا چو دا خدا کی سالو کنا شا چه ده نا مثلا میڑو چه کم ده کنا وفت شو دا و دو حملا و ایده عدد خود چه تیرے دی پچا سرا تیرے دی یا زر داوی تاول چه دا با ابعد الاجلین سراوی تیره دی کانا شاوزا بی حمل یزر کی وشو سلویر میشت لاس رزی دا خو پوری بنده تیره دی سلویر میشت لاس رزی چه تیره شی اولی دی عدد خو تیره دی اولی وی نکاح خو بیا دی سراو بی کانا شام بیا دا وی تاویل چه تو تا یانا نکاح رشتیا دا خو ندارو تر سی پر سلویر میشت لاس رزی دنوی تیره کانا آغا ابعد الاجلین وی دا مطلب دا او چه خو اس خودو گوشیو دو نه یو خواش کانا نکور سرا نکاح وی غرا سوی کندن دا نیرا ده کنه او ده یعنی په ده وضع ده حمل سره چه کم ده کنه ایده ده ده تیر و گنلو فخطبها ابو السنابل ابن باکک فابت ان تنکحه بیان کارو کرو ده ایده نا چه نکاحو کو ایده سره فقالت یوانو صدی قالت رو غلی ده خو صحیح نسخه ده ده قالت مذکر سیغا صحیح نسخه ده فقالا بیا ایده ده ابو السنابل ویلا چه والله بخدای ملکسامی ما یسلح ان تنکحیه ویل په نکاح کول د زوره د سړی نه یالا ټیک شو حتی تعتد دی آخر الاجلین حتی که چه عیدت تیر که تپیغ ابعد الاجلین سره کنا تو هو ده حمل اشتیا سر کی شوی ده تو خو مرو په سوال سلور می ته لاس له دې چې څه پر نه وی تر ته عیدت خو نه تیرې دی وله ته هر اشتیا نه کاه دې کرای شي خیر فبا کسب قریبا من عشر لیال بیا تیر کړه تقریبا تقریبا ورنځ دې لاس شپه تا کنا لاس پہ تیرے کرے دینا ورس کیا ثم جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا ورس ورا رسول مبارک دا مسئلے پشتنا دے نکلا فقالا رسول مبارک دا فرمیل چه ان کے ہی نکاح ہو کا چه کے کنا عیدت پہ تیر دا عباد اللہ جلائن پہ انتظارین مک وابی قال حدثنا یحیی بن بکیر عن اللیس عن یزید ان ابن شہاب کتب الیہ ابن شہاب زوری صاحب کتب الیہ دا کغازی چه دا کلا غا کغازی ورولی کلو علیه ده غی یزید تا چرنا عبید الله ابن عبدالله اخبره چه عبید الله ابن عبدالله خبر ورکرده هو اده ابن شعب زهری تا عربیه ده پلور اخبرنا چه عبدالله ابن مسود ده کنا الله کتبا الى ابن الارقم اده عبدالله ابن مسود صاحب کغازی ورلی کلو پترام ده ابن ارقم صاحبا دا کغازی ورلی کلو چه انسل سبیعا اسلامیه نفستا ایده ولد وزیجول شو نفست سمنا ولد یه وزیجول شو بعد وفات زوجها ورسته ده وفات مرده دنه بلیالنا دا پس شپه بنده دا شپه زنا میاشتی دوی زنا دوی میاشتی دوی زنا تمره دوی کنا و بار حالا سه شپه جه کم دا ده اغه مرده وفات نه ورسته ده ولد وزیجول شو فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ورغل رسول الله فاستأذنته یتربصن بانفسهن د یو انتظار تیروی په ځنه خپل باندې د نکاح کړل نه کنه ثلاثه قرو ان درې قرو قرو جمع د قرع ده په دې باندې ټول مت اتفاق ده چې عدد کې چې تیرې دي کنه د حیزو کې شو ده هغه په درې قرو سره تیرې شي البته په دې سره اختلاف ده چې د قرو نه څه مراد دي کنه شه سوچ ولا کنه اې د قرو نه څه مراد دي په دې ځای کې سیا د ویر او د امام احمد ابن حنبل صاحب غالبا دا مذهب ده چې د قرون حیزینه مراد دي کنه شان میروی چې درې حیزینه چې تیر شي په درې حیزه سره عیدت کې کیم ده کنه تیر دي میروی چې حیزینه ده مراد امام مالک صاحب او امام شفیع صاحب رحمهم الله دی وی چې د قرون طهرینه مراد دي ثلاثه قرون لمنه چې درې طهرینه چې په باندې تیر شي چې کیم ده کنه په دې سره چې کیم ده کنه عدت کې تیرش ډېر دې درې طهرینه وشي او میر درې حیزینه چې کیم ده کنه دا وشي هو امام بخاری سے ابراهیم الله ایغه کسی داغه دی سے د ابراهیم النخعی صاحب اثر وروړه ده د ابراهیم النخعی صاحب اثر یې وروړه ده د آیات نه ورسیا کنه شه اگر که هغه وروړه ده بل مسئله ده پر ده پیش بل مسئله ده سوچ بدا کنا اگر کدا نکاح فسد دا خو بار حال وی اکرو نکاح دے بل میر سر ایس چه کرائن دے بل میر سر نکاح اکرو سوچ کا ابل میر ور ولا که دلو ایغا تلو کور کرلو ایغا تلو کور کرلو ایس چه تلو کی ور کرلو کسی یا دے اول میرا دے عدد حق پو بندے پوتے دا سیمرا پو پوتے دی دوا حیزینا یو حیث تیرو دوا حیزینا و دے اول میرا جے کم نکنا پو بندے پوتے دی او امام زهری صاحب دی هغه چې کیم نه کنه رایا دا چې نه دا دوه حیزینا چې دا تیر یکړلا دا خالد اول دی پر ایسو ویلی دا اول عادت کوي پیرا شه دویم ول شدا نه ایسو بیش اې دې پر ودرې نه را تیروي ټول پسې سره تیرې دي پښ په دې سره کنه او سفیان سوری رحمه الله هغه ویلی دی او چې متدب ابراهیم نه خیسه بول رایا دا خواندرو کوي دا صحیح رایا دو کنه وقال ابراهيم ولي دي ابراهيم نخعي سي في من په حق دي اغه سري سي په حق دي اغه سده سي تزوج في العده چه دو نکاح کو دي بل مړ سره په عدت سره کنه په عدت سره نکاح وکړلو کنه دي بل مړ سره فحازت عنده ثلاثه حيض ابراهیم رحی صاحب دارا دو چه دو دوی مرد پر دانای سو بیلی ہو دا دوی حجینا چا شونا دا دا اولینی مرد پر آیدت چه تیر کوئی نا جدا شوا وقال زهری و منظوری صاحب بیلی دی چه تحت سبو یہ سبو اول چه دا غیر دوی مرد پر آکانا شا وهذه احب الى سفيان ودارا قول چه دا دا غیر محبوب دا چه کم دا کنا سفیان سری صاحب دا دا قول کم قول یعنی قول الزهری کنا حج سجده وشو بلا کسی بلا کرنسی چه جویای کنه چه سلاست قروئن قرو جمع ده قرع دو قرع ده حیث ویل شی که طهر تویل شی اصل چه ده قرع اصلا کنه قرع ده ده جمع کولی پو منا سرر دیمی کنه شا ویره کنه ده ده جمع کولی پو منا سرر دیمی جمع کولی تویل شی بیا دیغه اطلاق په حیض بنداشي او دیغه اطلاق په طهر بنداشي او اصلي جمع کولی ته چې کیم نه کنه دا غویر شي اې دې وجه نه په دوی سره باندې اطلاق کې شي کنه په حیز باندې اطلاق شي او په طهر باندې اطلاق شي څک حیز نه وغلی او څک طهر چې کیم نه کنه په آیات سره نه وغلی کنه وقال معمر معمر سے ویلی دی چی یقال ویل شي اقرأت المرأة اقرأت المرأة سمنا دو دا کلا ویل شي اذا دنا حیز حسوتی چی نردیشی از منا دی حیز دی غشده بیا ولی ویل شي چې اقرأت المرأة و اقرأت او دا ویل شي چې و اقرأت المرأة دا کله ویل شي اذا دنا طهر حسوات چې نږدې شي طهر دې دې چې طهر منا نږدې شي بیا دا ویل شي چې اقرأت المرأة چې د حیض منا نږدې شي بیا دا ویل شي چې اقرأت المرأة غنا و یقال ویل شي ما قرأت ما قرأت بسلن قطو ندا جمع کرا ایده سزه ولدم پا گڑا شه قط هرگز هرگز ایده سزه پا گڑا شه ولد ندا جمع کرا کنا ما زرا عدال ته سزه وی او چه بانجا سزه وی کنا بلکل وچا سزه وی کنا سا بیا وچا سزه چه وی آیا پا گڑا شه چه ای متعلق داوی دا شه چه ایده سزه پا گڑا شه ولد کرا ندا جمع کرا کنا یا مقولی پا منا سرد ما قرأت بسلن قط دا کلا ویل چې اذا لم تجمع ولدا في بطن عصوات چې نو کو جمع د ولد په ګډه خپل شي بالکل چې کیم نه کنه مطلب دا چې دا غاس وچوي به ول چې کیم نه کنه دا سویل شي بس